اوس په دنیا کې د ټولو نه بهتره ډله تاسو یې چې انسانانو ته د لارې خودنی او د هغوی د حالت صحیح کولو د پاره میدان ته را ایستل شوی یې تاسو د نیکۍ حکم کوئ او د بدۍ نه منع کول کوئ او په الله باندې ایمان لرئ که د اهل کتابو ایمان راوړې وي نو دا به د هغوی په حق کې بهتره وه اگر چې په هغوی کې څه خلک ایماندار هم دي خو اکثر خلک نافرمانه دي